بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا انما توعدون لواقع سوره مرسلات کې اثبات د قیامت کې په شواهد او زواجر دي لس قسمه لپاره د مجرمانو آخر کې خصوصي بشارت لپاره د مؤمنانو والمرسلات عرفا گوادی او ملائک چرا لګل شي په نرمه سره مؤمنانو ته فلا صفات عصفن او هغه چې سختی کوونکې دي کافرانو سره په سخته والناشرات نشرا او هغه ملائک چې خورونکې دي د الله احکام الله په خورولو سره فالفارقات فرقا په دې باندې گواهی چې هغه قیامت چې تاسو سره وعده کول شي نو واقعیا کیدونکې ده فیزن نجوم تمست کله چې د استوري با بی نور شي فیض السماء فرجت کله چې اسمان با اوشلیږي فیض الجبال نصفت او کله چې دا غرونه اوچت کړي شي او سپو کتا لرا چې صدا ورځ د فیصلې ویل یوم ذل للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ هغه خلق لرا چې درو جن کوي قیامت الم نهلك الاولین ولی موږ ندی هلاک کړی لومبني قومونه دا فیصله د قیامت الم نخلقکم من ماء مهین ولې موږ نه پیدا کړی تاسو دا غوبو سپکونه وجعلنا فی قرار مکین چې بیا موږ یې ساري کړی وی په محفوظ ځای کې الى قدر معلوم تر یو اندازې معلومه پوری الله تعالی ویل یوم ذل المکذبین هلاکت ته په دغه ورځ هغه خلق لرا چې دروغجن کوي د نعمتونو لرا ان تلقوا الى ما كنتم به تكذبون ویل شي چې لار شي په طرف داغي جهنم چې تاسو به دروغ وي په دې باندې او ویل شي خره او سکه خو په مازی سره په سبب دا عملونو چې تاسو کړی په دنیا کې ان کذالک نجزی المحسنین بشک موږ دغه سه بدل ورکو حق پرستو ته ویل یوم ذل المکذبین هلاکت ته په دغه ورځ هغه خلق لرا چې دروغجن کوي دا قیامت پس د الله د کلام نه بعدي ایمان راوړي